دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به د افراط او د تفرید څخه ډډه کوله او د اعتدال لاره به رسول الله خپلوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اصلاح او روزنې په لړ کې معتدله او پر اعتدال لاره غوره کوله او د سختدریزي څخه یې ډډه کوله خپله یې هم پرې عمل کوه او صحابه و کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به هم دې ته چمتو کول چې تاسو د افراط او د تفرید څخه ډډه کوئ او د اعتدال لاره غوره کړئ او په هغه باندې عمل وکړئ قدرمن اوریدونکو دا حقیقت دی چې هیڅ خوځښت او تحریک د افراد په اختیارولو سره کامیابی نشي ترلاسه کولی افراط د انساني فطرت سره اړخ نه لګوي ځکه نو عموما خلکو ته د زغم او برداشت وړ نه وي او که چیرې څه خلک په موقتي توګه د افراط لاره خپله کړي نو هغه تر ډیره وخته پورې پرې ټینګ نشي پاتې کیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم به لیدلی وي چې کوم کس به په کوم کار یا عبادت کې افراد کړی وي خو څو ورځې وروسته به بیا د سړواړي سره مخ شوی وي او د فرائضو او مسؤلیتونو څخه ستړی ستومانه او بیزاره شوی وي ځکه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل و ان احب الاعمال الی الله ما دام و ان قل رواه البخاری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی بې شکه د الله رب العزت په نزد تر ټولو غوره عمل هغه دی چې دوامداره وي که څه هم لږ وي تاسو د هر مانځه نه وروسته دوه دوه رکاته نفل وکړئ لس مه کوئ خو دوامداره یې وکړئ هره شپه اوچت شئ څلور رکاته مونځ وکړئ خو تل یې وکړئ داسې نه چې یو شپه پورته کیږئ سل رکاته مونځ کوئ او سبا شپه بیا د غفلت په خوب باندې ویده یاستئ ان احب الاعمال الى الله تعالی ما دام و انقل د الله رب العزت په نزد تر ټولو غوره عمل هغه دی چې هغه دوامداره وي او دوام وکړي که څه هم هغه لږ وي نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د افراط او د تفرید څخه ډډه کوله او د اعتدال لاره یې خپلوله د حضرت ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یوه وینځه وه چې د ورځې به یې روژه نیوله او د شپې به یې لمونځ کوه کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې معلومات وشه نو رسول الله وفرمیل چې په هر کار کې لومړی بیړه شدت او تیزی وي خو وروسته پکې د سستی او لټی کیفیت پیدا کیږي نو پس چا چې د معصیت او افراط لاره خپله کړه نو هغه هلاک شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په څرګندو ټکو کې حکم کوي فرمایی و ایاکم والغلو فی الدین فانما هلک من کان قبلکم بالغل فی الدین رواه احمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی تاسو په دین کې د افراط څخه ډډه کوئ تاسو په دین کې د سختریزی څخه ډډه کوئ ځکه ستاسو څخه وړاندې خلک په دین کې د افراط له وجې هلاک شوي همدارنګه حضرت عبدالله ابن مسعود د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هلک المتنتعون قالها الثلاثه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هلاک شول افراطیان او غلوه کوونکي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمله درې وارې تکرار کړه امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې د دې حدیث په شرح او توضیح کې لیکلی دی له دې څخه مراد هغه خلک دي چې د سختدریزي او افراطیت چلند او رویه خپلوي او په خپلو اقوالو او افعالو کې له حد څخه تیری او تجاوز کوي نو قدرمنو اوریدونکو دا د ښوونکو او روزونکو مسئولیت دی چې هغوی په هیڅ حال کې هم د روزنې لاندې کسان د افراط او سختدریزي لور ته پرې نږدي هغوی د فکر، غور، معاملې، تعامل، قول، عمل، دعوت او تبلیغ لنډه دا چې په هر ډګر کې د اعتدال او توازن سره آشنا او عادت کړي په خپله هم د افراط څخه ځان وساتي او نور هم پرې نږدي چې افراط ته مخه کړي ځکه چې افراط په خلکو کې وحشت، ویره، نفرت پیدا کوي. خلک په طبیعي لحاظ دا نشي زغملی او که چیرې برداشت یې هم کړي نور تر ډیره وخته پورې دوام نشي کولی بلکه هغوی د ستوماني ښکار کیږي. نو چې کله د ستوماني ښکار شه نو بیا د خپلو مسئولیتونو د ادا کولو څخه بیزاره کیږي او وروسته پاتې کیږي. تاسو به لیدلی وي چې یو کس یو ځلې پاڅي او دومره نفلونه کوي چې نه د شپې ویده کیږي نه د ورځې او حتی په خپل ورځني ژوند کې هغه نفل او مستحب نه هم نه پرېږدي خو هر وخت چې تاسو هغه وینئ په مانځه ولاړ وي ولې دا حالات تر ډیره دوام نه کوي بلکې کله چې هغه ستړی او ستومانه شي نو نفل خو پرېږده ان چې د سستی له وجې فرض هم بیا ترې پاتې وي دا افراط دی څرنګه چې د اسلام دین د ټول ژوند او د ټولو مسلمانانو لپاره دی ځکه نو اسلام په خپل طبیعت او مزاج کې هیڅ ډول افراط او اورپکي ته ځان نه دی ورکړی اسلام د خلکو لپاره پیټی بار او زحمت نه دی بلکې د سکون آرام او رحمت سرچینه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ټکي د خپلو صحابهو د روزنې په لړ کې هر وخت په پام کې نیوه کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومه شوه چې چیرې د اعتدال څخه تیری او تجاوز کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغه مخه نیوله امام بخاری رحمه الله یو حدیث روایت کوي کان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤوم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذ تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فطان فطان فطان ثلاث مرار رواه البخاري حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې لمونځ کوه او بیا به خپل کلي ته چې کله به خپل کلي ته لاړه نو هلته به خلکو ته امامت کوه یو ځل معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د ماسخوتن لمونځ او سورت بقره په هغه کې ولوستله نو یو سړی د لمانځه څخه ولاړ حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه د هغه څخه خفه شو هغه کس راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ته ویلې ای معاذه ته خلک په ازمیښت او امتحان کې اچوې ته خلک په ازمیښت او امتحان کې اچوې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلې دا کلمات د خپل نارضایت او ناخوښي له وجې تکرار کړل کله چې د ژوند په یو اړخ کې له افراد څخه کار اخیستل کیږي نو د ژوند نور اړخونه ورڅخه اغیزمن کیږي او د ډیرو حقوقو او مسئولیتونو په ادا کولو او اجرا کولو کې نیمګړتیا او اشتباه رامنځته کیږي که چیرې اسراف او بې ځایه خرڅ وي نو ضرور به هغه بل لور ته د چا حق خوړل او تلف کیږي که چیرې په ورځني ژوند کې د اسراف او د بې ځایه مصرفونو څخه کار واخیستل کیږي نو بل طرف ته به ضرور دا سړی د بل چا حق خوري که په عبادت کې افراط او له حد څخه تیری وي نو د حقوق العباد په ادا کولو کې او اجرا کولو کې نیمګړتیا رامنځته کیږي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا معلومه شوه چې عبدالله بن عمر بن عاص په عبادت کې دومره بوخت او مشغول شوی چې د کورنۍ حقوق هم هیر کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل یا عبدالله الم اخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا رواه البخاري عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ته د ورځې روژه نیسې او د شپې لمنځونه کوې عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته ویلې هو یا رسول الله د دې په اوریدلو سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل داسې مه کوه روژه هم نیسه او افتار او روژه ماتی هم کوه ویده کیږه هم او ویښ هم اوسه د دې لپاره چې ستا بدن ستا سترګې ستا میرمن او ښځه او هغه خلک چې تا ته د لیدلو لپاره راځي هغوی هم پر تا باندې حق لري دا نه چې د خپل ټول ژوند ته په عبادت کې د خپل ټول ژوند په روژه کې او د خپل ټول ژوند ته په مانځه کې تیر کړي لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د افراط او سخت دریزی څخه په ډډه کولو او د اعتدال د لارې پر غوره کولو او اعتدال ته د نورو خلکو په هڅولو سره د صحابه و کرامو رضی الله عنهم طبیعت او مزاج د اعتدال او میانه روي سره عادت کړی و ځکه دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې یوه طریقه وه چې هغه به د افراط او د تفرید څخه ډډه کوله او د اعتدال لاره به یې خپلوله هغه ستر روزونکی و هغه ستر معلم و هغه په دې باندې پوهېده چې زه په دې لاره کې د خپل حد او د خپل هدف ته رسیږم که زه د افراط لاره هم غوره کړم دا به ناکامه وي که زه د تفریط لاره هم غوره کړم دا به هم ناکامه وي خلک به په منکراتو کې اخته شي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې د خلکو په مزاج او په طبیعت او په روحیاتو پوهېده او د هغو ولولو او احساساتو ته پاملرنه کوله همدارنګه رسول الله د اعتدال لاره خپلوله او خپل هدف ته په دې خپلولو د اعتدال لار په خپلولو باندې رسیده خو اوس هم یو روزونکی او یو بلونکی د افراط او له تفرید څخه ډډه وکړي او کمې لارې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کمې طریقې سره خلک رابللي دي هغه لاره غوره کړي په ژوند کې به هم چیرته د ناکامي سره مخ نشي اوس چې موږ ناکامه یو یا له افراد څخه کار اخلو یا له تفرید څخه کار اخلو هغه اعتدال چې رسول الله غوره کړی و هغه موږ شاته غورځولی نو دا د رسول اکرم